نو پښتانه مثال کوي هم د دې صفې نه دا خبر راغی چې د امقل دوست نه هوښیار دشمن خالي دا بې غیرت او ګوره دا امقل دوست نه هوښیار دشمن خالي هغه به دې بدنام کا بدرنګ به دې کا او شاه دشمن چې دې مړ کړو ساګر به نه واچي بس کارت موسی علیہ السلام پر قتل کړی نو وجاء رجل من اقصى المدينه يسا رامن دی والي ورته ویل موسی ان الملائ یتمرون بک متبر جرګه کړي مشوره کوي استاد نیول یقتلوکا یو تبلیغي ورور ما دې موږ تلو او دې لوی میدان دی او دې پراغ دی او غاړي پکې ستړي کیږي او موږ دا تعجب وکړ چې موسی علی السلام تنه تنها دې چلی او دې وګو او دې ډوړې دې دشت کې د ورځې او شپې ځان روان مونږ تعجب وکړو چې واقعا کی دا دا تبلیغي ورونه زبردست د حالات په دی باندې راځي او ول هغه کوینه نو بم سپیلی وی چې ما ته ویل ولما توجه تلقاء مدين قال اثار بيجن ولما ورد ما مدين شراغ کوي د مدين ته قال تعالی نسقي حتى يصدر الرعاء دواړو ته ویل چې موږ نه خړو بو خپل غړي تر دې چې واپس شي شپانه شپانه واپس شي موږ نه پریږي دا دا سکه دا غي د حیانا تعبیر دی مونږ راځو او اوبه رسپیان شو او پاتې شوي اوبه مونږ څکو ایماندار او پیغمبر او غټ سړی او پسخال او محمد راون غستی او ګړې خړو به پرې دې دواړو له ثم تولا به وو الى ذل سورتا فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير رب زما زچم هغه ته چې ته ما ته اچای د څخار نه زګوره محتاج یم علما وای دا هغه ټکی دی چې اوس ملنګان فقیران عزیزان کو څوک وای خیر راوړې خو موږ فقیر یم انی لما انزلت الی من خیر فقیر لږ ساعت چې تیر شو لارو ته ویل بچو څنګه زر راغی کیسه ورته وکړه قالت ان ابي يدوب ليجيك لار مې دی غواړي او چې ایوازل اجر کا اجر ما سخرت لنا مزدوری دا مفت نه کوله فلما جاء هو قص عليه القصص بيان التوكل شعیب علیہ السلام ورته ویل لا تخبرې غمن جوت من القوم زو دا بل باشي قالت احداهما يا ابت استاجره یوی ورته ویل پلار مزدور نسا دلرا ان خیر من استاجرت القوی الامین دا دلته باج خل چټیات وای ګندګي خوري باد لګېده او دا کمیس به د دې په چټو رواړاو غول کړي د څنګه چې رااله ورته زه جزو زبا مخکم تبرا پسې لارې بچ د کې دې خو چا پراته و دا معنا او قوی خو زکه او چې دا لاسو کاسو بوکای را ایستلې دا امین په دې باندې قال اني اريد ان انكحك ابن مسعود رضی الله عنه وی افرس الناس ثلاثه دری کسان دنیا کې خیر دي یو ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې هغه د ملک له ولس له خلق له امت له عمر رضی الله عنه خلیفہ ونیو او د موسی علی السلام چې ځان سره ورور پیغمبر کړ او بل هغه جلای د شعیب علی السلام چې خامه سره ورکړه د دې سړي دا افرس الناس ثلاثه قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين شعیب علیہ السلام نے دې اراده لرم چې نکاح در کوم تا ته یو د دوه جنکو جدا غږی په دې شرط باندې انتا جورنی سمانیه حجت عام معنا دا ده چې ته مون سما سره مزدوری وکې اته کاله نو باج علماء د دې قائل دي چې په مزدوری باندې نکاح کیږي امام شافعی صاحب رحمت الله علیه نور دا صحیح ده انتا جورنی سمانیه حجت دا وای او احناف وای دا هو یو د دو جنکو در کوم په دې چې ته ما نه مزدوري واخلې اته کاله ما سره مزدوري به وکړې اته کاله تاخذ من الاجاره هغه غړي چې یا د څه شي امام باندې رحمت الله علیه هغه غړي هم زړه کې ور کړی وې تا او سبا محرم بکیو فین اسلم تعاشن فمن اندب استافها فلما قضا موسی الاجل وسار بیاهی د شپې بوتلو کړ په خپل بال بچ سره انا سمن جانب تور نارا او یې زور قال لاهله بی بی ته ویل ان کوسو دلته کې نه درنګ پیر کې ان یا نشو نارن ما ورولي لعل اتیکم منها بخبر قل بناسی داروته وکړو او جزوتن او بیا الله پاک ته ویل چې لاړ شه فرعون ته هغه لاړ اخبار الزمان د مسجدي دا خبره دي کړې وکانت ليله بارزه منکره او بچی کی احمل کې لا دردونه تجزیه کې یا خو هغه چې د شپې مزل کاو چې د خځې پلو می څوک نه ګوري هذه لا مورخین لیکي چې جبرئیل امین راورسید او پلار کرے د تر راورسوله فاخاف ان یقتلو زیرین ما دې کې او سړی وجل زیرین چې ما نه بدلا واخلي واقعي هارون هو اکثر مني لسانا دا واقعا څومره اوږده ده او را روانه ده او بیا په آخره کې فرعون وی وقال فرعون یا ایو الملأ ما علمت لكم من اله غیری زمین به تاسو له بل مددگار سوا د ځان نه زه استاد او جت روای او فاوق دی هامان ولتویل بنگلا جوړه کله علي اتل او اله اله موسی اول خو علاج تن ریزه الای او دویم داغه وای نو دروغجن دی و انی لازم من الکاذبین یقین کوم دی واستكبر هو جنود فی الارض بسر کې بغیر لاق نا مناسب وظنوا انهم الینا لا یرجعون قیامت نه مانه که نه وی اصابت د مصیبت دوی ته په سبب د اعمالو چې په سبب د عمل ورته مصیبت رسوم او بیا به دا ویلې چې ولې دی پیغمبر نه را لېږي چې آیتونو تابع شوی وي ایمان پر راوړی وي چې د عذاب نه راتلې نو لعذبناهم الان فحاکم تیر شوی دی دا دې دلتم دی انساکم په دې معنا باندې دا نه وې اوس په عذاب ورکړې یا لما باز توبه منوې را لېږل دا غایت پکې د عربی د نگاه له اندازا اپر دې پړو فلما جاء الحق من عندنا قال لولا اوتی مثل ما اوتی موسی جواب اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبل ولی دی نو ویلی سحران تورات او قران دواړه جادو دي تظاهر یو د بل تعاون کوي وقالو انا بكل کافرون نو تور ته وای پیغمبر فاتو دی کتاب من عند الله و اعظم منهما یو خو کتاب راوړی چې د دې دواړو نه د هدایت والای حتی به خو زه ومنم ان كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك د هدایت د جزء دی یو بیان دی ابتدا یو انتها ده ایصال او وصل اول پیغمبران کوي انک لتهدی لا صراط مستقیم او انک لا تهدی من احببت توفیق نشو ور کوله ولكن الله يهدي من يشاء واذا اعتراغ ابو رضا بلال رضی الله عنه چې یا مسکیا مسکیا کېدو او خوشاله خوشاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې بلال سبا یې پتا چې نن خوشاله یلدا یاد نو خوشاله ای هدایت د ستالاس کې نه دی کوي اول باندې دې تر ځامن او دیول ور کړې زاج سړیو دوا ابشو نراغله ما ته نوبت تیرا رسیدم ډیر وخت پکې و دا لا لا لا سرین کلا تا دی من احبب هدایت کې دو جز دی او بیان او بل قبل ول بیان پیغمبران کوي قبل ول دا غلاس کې نه وو عالم بالمعتدین هغه کسان چې ثابت شوی په دوی باندې وینا مراد مشران دي او دا عذاب ربنا ها اولئ الذین اغوینا رب دا غدي چې مونږه گمراه کړیو دعوناهم الى الغوايه ولم نجبرهم اغویناهم د امزکه گمراه کړیو لما غوینا دا په معنا د لام دی د دې وجه نه چې مونږه سرکش او خراب یا دا کاپ په معنا د مثلو دی صفت د مصدر معروفه دی اغوینا هم فغیو غی مثل غینا دای گمراشی بشان د دې چې مونږ څنګه گمراشی یا په صحت باندې یا په مرتبه باندې یا په اولاد باندې یا په چوکۍ باندې یا په دولت ما کان له ملک هیڅ اختیار نشته پیدا کېدو مخلوق لا او نه دی ورواجی الا له الخلق والامر اختیارات ټول در رب العزت دي سبحان الله وتعالى عما يشركون الله پاک دې داغه نه چې مشرکان ورکول وای چې باچا له وزیر په کار دی ولا تجربوا لله الامثال وتعالى اوچت دې چې ما سره نور خل برابر چې دا مال مو غیر دی دام را رسی دی شي دلې مثال وتعالى او ولې ځکه عالم دی وربک یعلم ما تکن صدورهم سینې پټي و ما یولینو هر کله چې اختیار د رب العزت ته او علم د دې او هو الله لا اله الا هو الام امداد له الحمد فی الاولى دنیا و آخرت کې چې پیدا کول ما او مړو له ما نو فیصلم زما ده او ستاینه ما لره دا معنا د دې آیات له الحمد لله ولا اخره وله الحكم واليه ترجعون القرآن صاحب وی اورځي می تقریر په ډیرو وو دوه درې غنټې مې وکړ او په دې کې خوشاله وم ډېر خوشاله وم چې نن مې توحید په بیان کړی ویل وځه شوم مکتبه کې ویل خوب مې ولیدا چې نن خو یاره ته په دې باور وکړه چې بیا به هر تقریر ته هدایت لري دا به اتمن راړو لزان ته خپل لري ولا ولهم ولا ډېر لوی کتاب دی دا قل ارائیتم ان جعل الله علیکم الليل سرمدا تزمک شپدر باندې همیشه کا سرمدن دایمن الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بزيا څوک برنا راوي افلا تسمع شپې زرا ورېدل مناسب دي ولا رايت من جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ورځ سره لیدل مناسب دي ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم او وخته واتینا من الكنوز ما دومره خزانه می ورکړې وي ان مفاتحه چې هغه مال زیات هغه خزائن ده مفاتح جمع د مفتا زما د تشیر را ګویم ا د د خزانی له تنوع بالعصبه اړول شي دا په یو ډله باندې اولی القوه چې خاوندان د طاقت او بعض مفاتيح د مفتاح جمع وای هغه کنجی ته وای ان مفا کنجانې دومره ډېرې وي چې هغه یو ډلې باړو لراړو دا خلکو اس قال له قوم لا تفرا قوم تول ممستېګه مخصالېګه ان الله لا يحب الفريقين الله مستان نخوخي وابتغي فيما آتاك الله الدار الاخره ولټو پای کی چې الله دلا درکړې د آخرت کې وګټه ولا تنس نصيبك من الدنيا واسن كما سن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض بدنیا اگردار عقبا خری بخر جان منور نه حسرت ذری چې هغه د دې نجات ولا يسالو عن ذنوبهم المجرمون تاسو نشي کېدای د مجرمانو نه جرمونو د دوی یا تاسو نشي کېدای دا جرمونو د دوی چې کله جرم ثابت شي نو به تاسو نشي کېدای یا تاسو بنش کېدای د مجرمین موجوده او د ګناونو د قانون دا معنا کوي من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه مکان درجه ته وګوره هغه وګرځي دا کسان چې ارزو د د مرتبه کول یاله کله نه مسلم او چې قارون یقولون وای کان الله تو کوئی دا دواړه الفاظ د تحقیق دي تو کوئی وای دا افسوس د پاره د کان نه د تحقیق دي افسوس دې یقینا الله پر اخی رزق ساته چې خوغه شکر بندگان کې تنګي لولا امن الله علينا لخسف بنا هاي یقینا لا يفلح الكافرون مال سبب د فلا او د نجات نه لري کمال سبب د فلا او د نجات لري نو قارون به بچ شو په منصب سبب د نجات او د براوي نو فرعون به بچ شو تو طاقت سبب د نجات او د براوي عادیان به بچیو که انجینیرینګ سبب د فلاح او د نجات وي سمودیان به بچیو دا ټول قران کریم د دې لپاره واقعا ذکر کوي دای سره چوکۍ و دای سره دا شو هغه شو سبب د فلاح او د نجات ایمان او عمل صالح دی او د پیغمبر طرفداري هغه په سیوټ چول او ایمان دا د نجات ټول عمر قران کریم دا موضوع وړاندې کوي او دا څومره واقعات د دې چې دي دا ټول او که غلا د چا هغه د حق پرست خلاف تسلی ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد فاتح او ناصر رب عالم من جاء بالهدى ومن في ضلال مبين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودو الى ربك ولا تكونن من المشرکین ولی پیغمبر شرک بیاناو